منشی کنه دا چې وی دا کنه د حاکم د پرا د کسی د پرا د خلیفہ د پرا دا وی امین اوی امانتدار اوی کنه چې دا اسمه چې دای په لیکل شي خیانت او پوی واوی کنه دا چې چې کیم نه کنه نه جانا وی نبی دا مستحب ده وابي قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابو ثابت قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شعب دا شهید شوی وی کنه د مسیلمه الکذاب سره جنگ سو کنه شان په دې شه تقریبا اوه سوه کریون حافظون چې کیم وی کنه دا شهید شوی بیا حضرت عمر صاحب چې کیم ده کنه د الله بکر صدیق صاحب د چې دا خو کسه دا سنره جنگی نه او شر خدای د خیر کو دا حافظون کریون خو ټول نه لوټ شي قران ور نه لوټ شي کنه ځکه چې قران دې پرو کې ته به شکل نو خلک په سینې شو کنه بیا دا داس قسم جنگی نه چې شیو دا حافظون کریون مری کنا شهیدون کیږي او قران ویلوټ شي نه داس ته چکلی وا چې تو چې کیندا کنه دا قران شریف سره جمع کړه او کته به شکل دیر کړه وا خیر حضرت ابوبکر صدیق سے به دا چې سره داس چر سره مې وربند کې چې رسول مبارک نه ذکرې دا داس چر کوم باندې دا ته چې صاحب په دې سم متخیر لید شي خیر دا په دې شي ان نو سره منل دا ته چې خیر دا په دې شي اخیری خدای په ابوبکر صدیق سے سینه نه کولاو دوا سره سره په متفق شو دینا ورسی جه کم دا کنا دا زید ابن ثابت دا دا رسول مبرک پاش کاتب الوحی و کنا نیراوی ور سر داو دارو بلو کنا چه تزول سرائی پوئی کنا و توی داست که دا پرشی پر جمع کوی کنا که تو بیشی پلو ور سره بیا دوی دوی چه سرائی آچار سرانگه که چه رسول مبرک ندو کری آچار تو سی جه کم نکنا که ده ابو که صدیق سیبه سرائی چه بدش خیر دا ما والسینانو پکلا ویدلا په ورځ چې کوم دا کنه مودا به شه خیر ولې د شو به شه خیر زید ابن ثابت وی چې کچره مودا دا ویلی و چې دا وریا غاره دې زینه بل زی ته صدا متاثر او خدا پر شریف جمع کول دا مودا په دې راغلو خبره او ځکه چې دا خدای کلام نه پدې شه کما یجتا نه وشي او سر نه وشي کنه خو خیر بار خپل خدای په نمو سینا کولاو بلګیاش دا په دې پر دا حدیث ضروري چې دا نه دا زید ابن ثابت کتبو کنه و دا داسو مثلا چه امین سرایو و عقیل یاو جه کم دا کنه شا پویو اچھا جی عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال زید بن ثابت بلی دی باقا الی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اطلار ولا ظلمت ابو بکر صدیق صاحب از منا دی قتل دی اہل یمن ماشه و ایدو سنگ عمر صاحب او یا ابو بکر صدیق صاحب ورچ ان عمر اتانی عمر صاحب متر غلاو فقال تویش ان القتل قد استحر یوم الامامت جنگ چه دا دا خو ښه ګرم شو په ورځ د دغه یمامه باندې دا یمامه ورځ څه وه که نه یمامه د جنګ ورځ په دې ورځ باندې جنګ ښه ګرم شو به قراء القرآن په هغې کریونو په حافظونو د قرآن شریف باندې که نه په دې ښه ور ګرم شو که نه منې دې ښه ډېر پسې شهید ورشول ویني اخشه و ځکه منې ډارېږې دی نه دا حضرت عمر صاحب بیان ده که نه چې زه ډارېږې دی نه ان يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها کچره غرب شو جنگ په د کوراو په د حسجون نه کنه شی باندې په نرا زهشا په ټوله زهشه کنه داس کچره په ور غرب شو فیذهب قران کثیر نه دی د شهادت سره لوړ وشي د قران نه مشتو څه خو سیا یتینا یونی صلات تر ته یو ده ټول هونه درته یو ده کنه دا چې کیندا کنه ټول ولوړ شي ویني ارا ومخو کمنه متداشالی داشی هر سمر سیوی تبیعی نمو تا دا خالی دا خیان تا امر بجمع القرآن چه تا امرو که و جامع کوله ده قرآن شریف بنده چه قرآن شریف جامع شی که تو بی شکل ویرکل شی پیوز ایولی کل شی قل تو او که صدیق شوی چه موبل عمر صاحب تا چه کیف افعلو شین سرنگ او که زاغا چر لم یفعله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه ندو کری آغا چر رسول مبرک قال فقال عمر عمر صاحب تاوی چه هوا والله خیر دا جمع کول ده قرآن شریف خدای ندل وڑی دا خیر ده صدر عمر چا خلوص کړی او خدای پاک حکیم شه د پراسینا د عمر صاحب کنه خدای پاک موسینا هغه ته کلاو خذاب پویش ورایت فی ذلک الذی را عمر ولید لو ما خیر فی ذلک بده جمع کوله د قران شریف شه الذی ان خیر تکیم لیدل او بشر عمر صاحب کنه عمر صاحب یکیم خیر پر شری دلاو چې کیم نه کنه ما اخر متابش ولیدش قال زید لزید ابن ثابت ویلی دی چې قال ابو بکر قال زيد زيد سے ویلی چه فوالله په خدای می دل وړي لو کلفني نقل جبل من الجبال کا تکلیف رو کړو متا ابو بکر صدیق سے په وړل دی غرب نه دی غرینا ما کان باثقل علینا و د زیود بوج په مو باندې مما دی اغنا کلفني چه د تکلیف رو کړو متا په څه شی باندې دی جمع کوله د قران شریف کیم تکلیف مو تر کړو ا ډیر بوجو قلت موت اول ابو بکر صدیق صاحب ته عمر صاحب ته چر سړی د سکه کیف تفعلان شیئا سرنگی کئی اغا چر لم یفعله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر هوا والله خیر دا و خدای می دا قسم می دا خیر دا کانا دا وکا دا چر فلم یزل یحب مراجعتی همیشاو چه کم دا کانا ابو بکر صدیق صحبا چه دوی چه کم دا کانا محبوب گانل مراجعه لمو مراجعه لمو دا مانا چه مو ده کلام ارو پس کول مو ده مو ده کلام جواب رو کول چه موی کسا کرا دوی جواب رو کول چه موی کسا کرا دوی جواب رو کولو ایده مراجعه ده تخوان ور کولو حتی شرح الله صدری للذي اغه خیر تشرح له صدر صدر ابي بکر جفر سکری او خدای پاک هغه تسنا ده ابو بکر صدیق سے و عمر سے ورایت فی ذلک الذي اغا خير رعايا چه دی دوی پشه لیدل او متا اغا خير پشه ولیدش بیا کنا اسم ارادا وکلا فتتبعت القرآن ویر پسې شو زه قرآن شریف پسې اجمعه چر جمع کوم زه د قرآن شریف لره من العصب دغه جکیل نه کنا لاش دې خجیر نه زنه خلک خجیر په لاش دې بندې آیاتین علی کلی وی ورقای و دغه ټوکړې د کاغذې و د رنجنا چا د رنج و د ټوکړې جکیل نه کنا کاغذینه وی او واللخافه او دارنګه چې کیم دا کنه دی غنیرا ټوکړه نه کنه لخاف سوچ مې دا کنه دا کونی لخاف نه دا کونی مراد په کونی باندې ویل کلا او کنه عصوب دا د خجیر لاش ته کنه یا دا د خجیر غاس دی کنه پلن پلن بالو کی تکې دی کته شای دی کنه پلن پلن سی کنه دا سه رقا دا ټوکړه دی که غزه او درنجه او لحاف لحاف نه دا ډیک دا غامره دی چې کیم دا کنه دا کوړی سدی کنه په دې باندې لیکل شو و صدور الرجال و د سینې د سړی نه مر جمع کو زنه خو سړی خلک په سینې شې لیکلاو یو دې کړهو کنه فوجدت بیا با هر ټول قرآن شریف می چې کیم نه کنه میندو فوجدت اخر سوره توبه میندو مو اخر د سوره توبه ادایت لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخرها کنه وکاله د صحف وی چې کیم دا کنه دا کتبینا د قران شریف نه د کیدا ابو بکر صدیق سے پس مناد پس مناد ژوند دش حتی توفاه الله ثم عند عمر حیاته یا پر د کیدا عمر سے وی پس مناد ژوند دش حتی توفاه الله او توفاه الله ثم عند حفصه بنت عمر دین اورسه د صحف وی پر د کیدا حفصه چا بچی د عمر سے وا د رسول مبارک بیبی وا دیغه سره بیا دی ورسې حضرت عثمان صاحب ته ورکړي وی کنه قال محمد ابن عبید الله محمد ابن عبید الله ویلی دی کنه محمد ابن عبید الله دا د امام بخاری سے بیستو سره کنه شوال اول کنه دې حدیث روي ویلی دی محمد ابن عبید الله صاحب چې الله خافو لخاف تشهید یعنی الخزفه کس کوي په سره کاودری کنه کاودری شول دا غا جه کم ده کنه ده کونی شول کنه ده بده سر مقصود باب کتاب الحاکم الى عماله کاغاز حاکم په طرف ده عملونه اخفل او کاغاز ده قضی په طرف ده اغه امناوه او ده اغه منشیونه اخفل کنه اغه ته کاغاز ورولی کی کنه ادا لکای چی بالکل کنه شدا انده لکل شوی دی وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي ليلى او حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سال عن سال بن ابي حزمه رضي الله تعالى عنه وعلم انه اخبره لسال سال بن ابي حزمه صاحب خبر ورکړه هو اې دغه چې کیمدا کنه ابو ليلى ابن عبد الله تا هو دا کنه ورجال منکو برائے قومه و سره را سری دی دیغه مشرون دی قوم دی دنا دیغه لوی خلق دی قوم دی دنا دایلا د صالح ابن ابي حسما صاحب و اده د کوم نرا مشون او لوی لوی خلق ته اغا الی ابو لیلا ابن عبد الله ته په حدیث باندې خبر ورکړه دا کنه چا غدا دا کی صد چان عبد الله ابن سال و مخیصتا دا کی صبر بر کنه تیر شوی ده کنه تیر کنه چا مټکا و جکیم نه کنه دی غا فاتا یهود بیا ورغلو دا یهود تا فقالا ایده محیصه صحیب تاوی چه انتم والله قتلتموه پا خیبر شخو یهود وی کنا پا خدای ندل ولی توس مر کرده قالو دیو تاوی چه ما قتلناه مکه سرا والله پا خدای مدا کسامی چه میش خونده مر کرده ثم اقبلا دینا ورس یروغلو محیصه صحیب حتی که جروغلو پا کوم اخبر بنده فذکرا لهم یذکر کرده کسا دیتا فاقبل هو و اخوه یمیش خو یو سړی مړ شو دا عبدالله ابن سهل فذهبا بیا لګیا شو چې کیم ده کنه دغه مخیصه مخیصه مخیصه نه ده دا لګیا شو لیتکلم چې دای وژغې رسول برک ته وهو الذي كان بخيبر ودا هغه سره ده چې و په خیبر شي کنه یاره په خیبر شي د عبد الله سره دایو فقال لمخیصه یا رسول برکوله د مخیصه ته چې کبر کبرا مشر تا مکاور کا مشر تا مکاور کا دې ځای دو کنه دې مشر تا عظیم مکا دې مشر تا عظیم مکا په بیره کنه کبر کبر مخته کا مشر مخته کا مشر اعلی ولا غیر یرید سنه مرد کوي رسول مبارک په دې سره د سر عمر ور کنه یا چا عمر سر دا اعلی ولا غیر کنه ته وړي کای تما دا غیر کنه او محیسه هغه ټول المشر د محیسه هو یسه اعلی ولا غیر فتکلم خویسا بیا خبره وکړه خویسا صاحب دین اورس یو بیا خبره سره خبره شي کنه بیا خار کته مکمل او شي جوړ خبره شری شي ثم تکلم مخیسا بیا خبره سے وکړه مخیسا بیا دې اورس خبره کړی عبدالرحمن ابن سهل یا کنه سم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکته او فرمیل اما یذو صاحبکم یا هدا د یهودا کرا دیت ور کو دیغه صاحب دې تو سه تو صاحب کې کیم نه کنا عبدالله ابن سهل کنه ده اغه ده دیت پر کو ده و اما ان یؤذن بحرب یا ده دی چې کیم ده اعلان وکړي په جنگ سره کنه یا وی جنگ می ورته کی یا ده دیت پر کو کنه شام نو بیری فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الیهم به یا کغاز رولی کل رسول مرک یهود تبهی پده کسا سرا قال رسول برکو دا فرمیل یا فتحلف لکم یهودو سرانگی قسم دا دیر کو بیتوستا یهود یهود دا کنا قسم دیر کو کنا بیوی قسم حق دا کنا شم قالو دیتا کلیس بی مسلمین خواهو بی مسلمون ندی آخو قسم کو بارحال رسول برکو دا جیو دی قسم حق مدا کو بندی نیرا جیو دا حق مشتانا کو بندی و قسم یه نظر او خستو کنا دا کجوی جی یهود دی نرزا و قسم کو یا رسول برکو جی دا لجا دا غصب دیکی رسول برکو دیتا دیت ویرکلو بابن هل یجوز للحاکم دغه دادی رسول مبارک کاغذ لیکلو او يهود تبي يهود دیتا د تر ولیکلو کاغذ هل یجوز آیا څنګه چې کیم د کنه راو دی حاکم تا ایب عصر رجلا وحده جولا ویریو سړی ګوشا لن نظر فی الامور ده پر ده خیال کړل او ده کو کنا قتل په دغه کورې د مسلمانې چې مسلمانې کورې نه سدي په دې شه دای نظر وکړو دا وکسی دا ملیم کو ایده ده پر یو سرائی لزائی شه که نسی لره حکیم یو سرائی لزائی شه که نسی لره وی چه لزائی آغا ونای سو کنه چه اشتو ده تایرک لزلو چه تو ورشه چه دو اقرار کو بزرا منده کنو کو اقرار که اقرار یو کرو منده بیا پر جب یکا کنه ایو سرائی خلیل لزلو رسول مرک وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيب قال حدثنا زوريان وبيد الله بن عبد الله بن عضو عن أبي فرطة وزيد بن خالد الجحني رضي الله تعالى عنه قال جاء عربينا مشهور بربر كده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله فقال خصمها بالمقابل بدول چه بالکل چه کیم نکنم فقام خصمه چکشا بالمقابل ده فقال ویچ صدق بالکل ده مو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برك ده فرمي چې لا زين بينكم بكتاب الله عمل وليد ده هر چې ده وینځه ده ده زم یې دي فرض عليك ده مردود دي په توبه نه ځکه چې دا څه دینه وړي دي وعلى ابنك وبچي تو باندې جلد میات نه تقریبا عامر واما انت يا وليس هر چې ته او نه عيسى لرجل انت يو سړای کنه يو سړای نه يو سړای يو او چې کیم دا کنه خلیفہ وی امیر وی چې کیم دا کنه دی هغه مثلا دای دی بل چا د خصم په شباب باندې نه پیری د خصم د طرفه نه یو کس ترجمانی وتا کو یا د طرفه نه خصم ته یو کس ترجمانی کو دا یو کس ترجمانی دا کفی دو کنه دو کفی کده ته هغه دوا ضروری دی ترجمه الحکام وهل یجوز ترجمان واحدون کنه ضرور وهل وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره رسول مبارک امر وکړ زید ابن ثابت ته ان يتعلم كتاب اليهود چې دای زکو لیکل له يهود خط يهود چې زکو حتا كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم یم زکو حتا کې جمعو کا غاز لیکلو د رسول مبارک دی پر چې الله سلو وي حتا کې جمعو لیکلو رسول مبارک ته کتبه اکا غزینا ده ده چه ورلسلوه یهود ده کنا الیهم یا یهودی تا ویل لشرم و اقراته کتبهم مومن تر اول دا کا غزینه دې دې اذا كتبو الی سواد وی چې دیر ولی کل چې کیم رسول مبارک دا یو کا څه ترجمه دی ودا کړای دې کا غاس کنه وقال عمر عمر صاحب چې کیم دا ویلو حال چې د څنګه علی صاحب او عبدالرحمن صاحب او عثمان صاحب او اې دې ټول چې کیم دا کنه دا ټول موجودی عمر صاحب ویلو چې ما ذا تقول هذه سویه اذا شذا کنه شام وقال ابو جمرا كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس وز چې مو ترجمه نه کړ فرمان عبد الله بن عباس ته وز خلق فرمان شه وقال بعض الناس زنا خلق ویل دا بعض الناس نه میل خلاف نه دی مرل احناف دی یو کس ترجمه نه معتبر به دا امام بخاری ته وز احناف یو مذهب ده دا دی بعض الناس نه امام شفیع صاحب امام احمد بن حنبل صاحب زنه مراد دی کنه وقال بعض الناس لابد للحاکم من مترجمین لابدی ده حاکم ده پر دوی ترجمان ولی نکانا چه دوا کسن وی ترجمانی وی نکو ولی ده دوی کس ترجمانی معتبر ده یو کسن ده معتبر ده وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابو سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه هرقل داد روم بادشاہ کنا ادغه انی سائل هذا زبشتنه کوین کنه چې کیم نه کنه ادغه ابو سفیان ابن حرب نه فین کذا بنی کا جره د دروغ متاول فکذبو حدوث یا نسبت ته دروغ بیا ته ور وکی کنه داینه دا ترجمان په ذریعہ سره چې کیم نه کنه دا پښتنه ده نکلا فذكر الحديث ذکر کړه دا حدیث تر اخره پره فقال ترجمانه باب محاسبت الامام عماله محاسبه و گرفت ده امام عاملون اخبر لارا چه اخبر عاملون گرفت کو محاسبه کو انفای دی تحقیقی کو کنا او دا دا چه کم ده امام ده پرداشتا وابي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن ابي حميد السعيدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللطبية على صدق على صدقات بني سليم فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه ومحاسبه د سره چې کیم نه کنه وکړل کنه قال اے عامل الجهاز الذي لكم دا شيء چې تاسو له وهذه هديه اهديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل جلست في بيت ابيك وبيت امك حتى ياتيك هديتك ان كنت صادقا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد قال حساب بغیر حقه بغیر حقه تکا حساب سره لګولا ده فوالله لا ياخذ احدكم منها شيئا بغیر حقه پر حق طریقہ سره الا جاء الله مگر ردی می ودای خدای ته داس يحمله چې وخلی ودای رسیدل د قیامت پر ورځ باندې کرا په غاوه او خصې په مکان دی باندې الا خبردار فلا اعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغار ولا رجل نظر آغا چرتاک کو خدای تا سرائی پی خیش بنده چه ده پر بربری وی داس می دنو پیغنه کنا چه داس سرائی وی چه بس ایشی رو خسته وی داس می چه ونه پیغنه یا غیر رو خسته وی ده پر بربرای وی یا پسیر رو خسته وی چه ده پر بغبغای وی ثم رفع یده بیا چکل در سیرا خل حد در آئی دو بیاض افتای ہے الا هل بلغت خبر در مرا سوال وکرل کنا باب بتانت الامامه و اهل مشورته بتنا دا پټ کنه مخلص دوستی ته ورشي کنه مخلص دوستون چې وی ته بتنا ورشي کنه چې رازدار دی وی کنه پټ راز دی ور سره بطن نه ده بطن خو ګړې ته ورشي پټ شای کنه یو زه حراوی زه حرا د پوسټ طرف ته ورشي او بل بتنا وی بتنا دی ور کړ د لون یا کپڑے ته ورشي چې پټ وی کنه دا د مخلص دوستون نه مراد ونه را مقرر کړ چې خلیفہ الا کانت له بتانه تانه مگر وی ته د پر چې کیم نه کنا دوستون دوا قسمه دوستون بتانه تانه سمرا دوا قسمه مخلص دوستون ور پرا بتانه ته تامره بالمعروف دوا قسمه دوستون ور پرا بتانه ته یو قسم دوستون داسې چې امر کو دته باندې کوي باندې وته حذف علی ور تزوید لاله په غینې کی باندې او بتانه ته یو قسم دوست داسې ور پرا تامره بشر چې امر کو دته کانا پا شر بنده و تخوزوه علیه ورتزوی پا ده غشر بنده ده بچه ده پر دوا قسم دوستون بی فر معصوم و من عاصم اللہ معصوم آغازی ده چه خدای پاک دلالا بچ وقال سلیمان عن یحیاء قال احبرن ابن شعب هذا وعن ابن ابی عتیق و مسا عن ابن شعب مثله وقال شعیب ده اصنار یتذکر کئی بزنش موقوف ده بزنش مرکو ده وقال شعیب عن زوری حمدتن ابو سلمت عن ابی سعید قوله ده موقوف شو وقال لوزائی سرنگ یو بیعت و خلی امام ده خلق نا یا کئی ها یو بایع الامام الناسو سرنگ یو بیعت کو ده امام سر خلق کنا وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عباد بن الوليد بن عباده قال اخبرني ابي عن عباد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال عباد بن ثابت سويل جبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه فارزل ده حكم بنده ومنل ده حكم بنده في المنشط والمكره پیغه جه کم ده کنه خوشولی ده میشه و پیغه غمجنی ده میشه یا پیغه محبوب ده میشه و پیغه مکروه ده میشه که شر بنده لگیا که بدر بنده لگیا که خوشولی ولا کساویا که ده غمجنی ولا کساویا ده امام خبره ورویا او منیوه والله نو ناوی الامر اهله بل می پدې وې ته سره وکړو چې میر وې چې کیم نه کنه نو بسې دا امر دې امارت ده خلافت ده اهل اخبر نه چکیم یه اهل وی کنا غیر او امیز بل تنمون تکل کری کنا وان قوما دا سیوری دی او یا دا سیوری دی روی شک تا وان قوما یا وان قولا میر وان قوما بالحق یا وان قولا بالحق میر قیم په حق سره یا میر قول په حق سره کی حیث ما کن چره چوی میر لا نخاف بالله لوم تلائم نو ډری میر بیا خدای په دین سے دے معلومتیه دے معلومت کوین کنا وابی قال حدثنا عمر بن علی قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غدات باردت نروت رسول مرکیور پیو گئی سوڑش دار گئی دو چه صاحب بوز را تو سوڑو وجه کم دا کنا نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا میر آغا خالقی جی میر بیعت کرده محمد صلی اللہ علیہ وسلم سره په جهاد باندې تر سه پر جپتی وی میر همیشه ده پر میر ده جهاد داوی کی و بی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال عبد الله بن عمر سے ویلی دی كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يقول لنا رسول مبارک دا تلقین مشته کړو چې دا سیایا چې فی مستطاعتا پیغه چار سے سما و تعاعت زکا چه موسم را واسوی دانا جه مطلقن کنا دا رسول مبارک دا تلقین تکڑو چه داویر سرویئی و بی قال حدثنا مسعودن قال حدثنا احیان سفیان قال حدثنا عبدالله بن دینار قال شهیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیث اجتمع الناس على عبد المالک عبدالملک چې کله عبدالله بن زبیر صاحب یې سر مړ کړو کنه شهید یې کړلو بیا دنه ورسته خلک په ده باندې سره جمع شو په عبدالملک ابن مروان باندې په دې باندې چې کوم نه کېده سره بیا وکړو خلک یې کنه بیا چې یو خلک په ده باندې سره جمع شو کنه او عبدالله بن زبیر صاحب شهید شو کنه بعض یعنی را مخالفت نه کړو عبدالله بن عمر صاحب کنه بلکې ده سره بیا وکړلو کنه اچھا جی قال سعيد ابن عمر عبد الله بن دينار وی چې حضرت عبد الله بن عمر صاحب ته مدینه منوره ته هي سعيد ته معنا صلی عبد الملك کی استواه دي چې سره جامع شو خلق عبد الملك بن مروان مده کتبا ایده غی کیم لکنا عبد الله بن عمر صاحب دا کا غاز رولی کلو ایده عبد الملك بن مروان تا انی اقر بسمع و طاعت زبر کل اقرار کو پسما سرا پتاعت سرا لعبد الله پیغه خدای دی بنده دی پر جه خدای بنده سکتا چه عبدالمالک تا امیر المومنین دا او پیغه طریقه دی خدای و پیغه طریقه دی رسول مبرک بنده مستطاعت سی پر چه مواس وعلا بنی یا ومو زمان چه دی قد اقرو بمثل ذارک ایغا اقرار کرده بمثل دی غیر دا غیر پر چه امت مخالفت نا دی اختلاف نا باید شی کنا وابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن شعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بایات رسول الله صلی الله علیه وسلم علی سمع و طاعت فلقننی بیا تلقین رو کړو رسول مبارک مته چې دا ویا چې فی مستطاعتو یا دا چې فی مستطاعت و نسخه بایات رسول الله صلی الله علیه وسلم و طاعت و نسخه و خیر وعید مسلمانه باندې کنا اے مسلمانه و خیر خوا و نسخه لكل مسلمین وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك سوال یې بیات وکړ خلک د عبد الملک بن مروان سره كتب علي عبد الله بن عمر كاذر لیکل د عبد الله بن عمر په کاغذ شداري کړی وی چې دا کاغذ د اله عبد الله عبد الملک په طرف دی هغه بنده د خدای پاک چې عبد الملک امیر المؤمنین له ان یقر بسم و طاعت له عبد الله عبد الملک امیر المؤمنین علی سنت الله و سنت رسوله فی مستطاعت دیغه غاوه ته ویل سلامه صاحب چې علی الموت په مرګ چې میر و تشتی نا کمړ سی یا میر و نه تشتی کنه شا جهاد شه وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويري عن مالك عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن قال اخبره ان المسور بن مخرمه اخبره مسور بن مخرمه صاحب دا خبر ورکړ چې ان رحمت الذين والله عمر عمر صاحب چې کلام نه دودا کنه عمر صاحب چې کلام لري په دې وخت کې دا خلیفہ نو متعین کړل د زون په ځای باندې سوچ کې کنه خلک به ته وویل چې خلیفہ متعین کا خود متعین کړل نو خلیفہ بلکې و امرهم شورا کنه دا چې کیم نه کنه شورا جوړ کړل کنه شام خو بیره کنه شورا یې دغه شپه د کسانه شورا جوړ کړی او چې یو عثمان صاحب یو علی صاحب یو طلحه صاحب دیر اورسی چه کم ده کنا بیا دیو سره مشوره که ده بر سره مشوره که بر سره مشوره که کنا حضرت علی صاحب علیس که سوی سوی غاری کنا شاوک موکیوی کنا بیا بده غده ایسی چه کم ده کنا عثمان صاحب یه مقرار کو کنا تا مشوره شوره سره مشوره وکه خدای چه کم ده کنا اکڑا عثمان صاحب یه مقرار اچھا جی ان المسور ابن مخرمه اخبره مسور ابن مخرمه سے خبر ورکړل هو دغه حمید ابن عبد الرحمن ته بده کې سمونه چان الرهط الذين اغ جماعت واللهم عمر چا مقرر کړو دی لاره ولایت ورکړو دی ته عمر صاحب د خلیفہ دې دراولې چا ولایت ورکړو دی ته عمر صاحب د خلیفہ دې مقرر وله زه مطلب دا دی چې زمانه په ګوشي تن یا زه خلیفہ شم یا زه په ګوشي تن خلیفہ مقرر کا کنه دا جګړه نه تو سره کنه بلکې ټول میشتو سی کنه شم خو ولکنکم لیکن تو سی جګړه نه کړې سره خو په خوشا مرزي ولکنکم ان شئتم تو سی کچره خوشوي اخترت لکم زوی غرا زوی خوش که تو سی تمن کومه تو سی نه د تو شپش کسون سی د پینځه کسونو زوی په تو سه شیو کس خواش کړي د خلافت ته پر کنه زینو ور زه جګړه اندر سره په شک کنه خو په دې کسونه چې زه دوست یو خلیفہ خواش فجعلوا ذلك على عبد الرحمن بده ور کړه کسب عبد الرحمن صاحب ته کنه تا او ګرځا ولا دا کیسه دې کیسه اختیار یې ته ور کړو کنه فلما ولوا عبد الرحمن امرهم فلما ولوا عبد الرحمن امرهم څه وخت دی چې واکمن وګرځول دی عبدالرحمن لره د امر د خلافت خپل کنه د امر د خلافت کې دای واکمن وګرځول دته اختیار ورکړو فمال الناس علی عبدالرحمن فرمایل شو خلق په عبدالرحمن باندې کنه چې ودره چې ځای سکو او دا وی چې کیم نه کنه او د کیسه منل شي کنه شي منل کنه دا خلق فرمایل شو په عبدالرحمن باندې حتی ما ارى احد من الناس يتبع يتبع او نوې چې لور چې کیم دا کنه پیغه پیندا دې د باندې کنه پیندا دې باندې سمنا ولایت او عاقبه او نوې چې دای چې کیم دا کنه ګټ په پیندا خپل باندې په پیندا خپل باندې دا منا چې یار دا مې دې چې زه چې دې دې کیسه نه راز او فار سره په خپل پیندا باندې دې نار ګټ شي کنه چې دې کیمه کیسه کو کنه انا پستر و پاسی منه نوه او منی کنه شم وقال الناس على عبد الرحمن ورميل شو خلق عبد الرحمن من يشاورونه چې مشورې کوي خلق یې د سره تلک الليالي په دیش پیش حتی اذا كان تلک الليله سوا دي چې شوا دا غشپا کیما شوا دا اخري شپا کنه اصبحنا منها التي اصبحنا منها هغه شپه چې سبو کړو نیر دې غشپې نه کنه چې سبو غابې مقرر بیا په دې کنه شپه چې شوا چې د میر سبو کړلو بیا په دې سبو باندې فبایا عثمان میر بیعتو کو دی عثمان صاحب سره قال المسور مسور صاحب ویلی دی مسور ابن مخرمه صاحب سره کنه ترکانی عبد الرحمن بعد حج حج من اللیل کنه ترکانی اشپیر غلبو تا عبد الرحمن ورس کیا دی غی یو حصه تر دل د شپې نه چې شپې چې کیم نه کنه یو حصه تیرا وا اې دې نه ورس کیا عبد الرحمن مترولو فدعوتهما له بمرو بل د دوه سره له عبد الرحمن ته فشاورهما یا عبد الرحمن مشوره وکړه دی دې سره سره شاه داخل ور ثم دعاني بیا روبل مولا را مسور سي وي فقال ته چې او ذو علي علي انا روبل متمن علي صاحب فدعوت ورم بل علي صاحب فلا جاءه بیا پټه مرا کاو عبد الرحمن له هر علي صاحب سره حتى ابهار الليل حتى كي جريمش ولا شباب ثم قام علی من عنده بیا چې شاری صاحب نه ذکر دنا او هو را تمع حال چې دا یو چې کیمنا کنه په یلا د خلافت باندې کنه په یلا د خلافت باندې وقد كان عبد الرحمن په تحقیق سره عبد الرحمن یخشى من علی شیئا چې ډېر دوه هر دلی صاحب نه د سشي په بری شي چیارا کادنا غیر بل څه مقرر کو جدا سویره چې مخالفت نه وکړه کنه په دې باندې نه ډارې دوه کنه سویره سرینه په دې باندې ډارې کنه مشوره کو در سره مرکه کو در سره ډیر غو په دې ډار لري چې قبل څه کوم مقرر کو چې دا سینه جدای مخالفت وو ثم قال بن اورسیا عبد الرحمن الطويل بن سر سوي چې او ذوري عثمان رب العالمین مت عثمان فلا جاء هو درو مې بل روغلو یا پټه مرکه وکړه د عثمان صاحب سره حتی فرق بینهم المؤذن بالصبح حتی چې تفریقار وصله بل باندې دی دې سره شي سبو مؤذن کنه مؤذن تفریقار وصله په وخت سبو شي جو د شوله مؤذن اذان کو اوله سره کوشش وکړه بیا اطلاع ورولرل هغه چاته چې وی حاضر د په مدینه منوره شه د مهاجرین او د انصار نه هغه رغلل وار سره اله عمره اله جلال او اطلاع ورولرل هغه عمره د لشکره ته چې تو سارو شه یا وکانو اوید عمره الاجناد وافت تلک الحج ما عمر چې دې کړه وې دې کول ول حج عمر سره سره کړه او کنه او عمر سره خو یې کیندا کنه وفات شو کنه ایز خلیفہ نشتا کنا خلیفہ سره مقرره ولې د شپې د کسانه د کای د شپې د کسانه شورا هر دمر صاحب جوړ کړی و فلما اجتمعوا سوادی چې ټول خلک سره جامع شو تشهد عبد الرحمن عبد الرحمن چک شو کنا خطبه ول عبد الرحمن صاحب ثم قال د نور چې اما بعد یا علی و علی صاحب انی کن نظر تو فی امر الناس مورخ سوچ فکر وکړو په دغه امر د خلافت خلک چې فلم اراهم یعدلون بعثمان نو ولې درمه د خلک لاره چې دی برو بروي برسګ د عثمان صاحب سره سیمرا برکه چې وګړه سیمرا مشوره مې چې وګړه سیمرا د خلک راي مې وخته د عثمان صاحب سره خبر شوه باندې باندې برسګ نه برو بروي کنه مطلب دا ده چې تو یې لري کنه شا خو دا خو د خلک د راي سره تعلق لري د عثمان صاحب سره څه نه برو بروي د خلک فلا تجعلن على نفسك سبيلا تما کرده واپس زونا خپل بنده لیارا ده اغه معلوماتیه چه دا سینا چه زون معلوماتیه تا سیخ که کناو چه تا مثلا ورد جنا چه زن و خلیفه بل چه خلافت نمانا زون ده مسلمان معلوماتیه تا سیخ که کنا فقال بیا علی صاحب ویل چه ابایعوک علی سنت الله و رسولی ده بیاد کرده تو سر عثمان صاحب پیغه طریقه ده حکم ده خدای پک او ده رسول مبرک و ده خلیفتین من بعده دوا خلیفون سیکوی ابو بکر صدیق صاحب و حضرت عمر صاحب فبایا هو عبدالرحمن بیا بیعت وکړه د عثمان صاحب سره عبدالرحمن یا او بیعت وکړه د سره خال کې نه را مهاجرین انصار یا عمره ول اجناد یا ټول مسلمان یا کنه باب من بایا مرتين دوا ورا کنه کلا کلا چې کیم نه کنه یو تکید پر چې کیم نه کنه او دوا ورا چې کیم نه کنه بیعت وابي قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد سلمة قال سلمة ابن اكواس صاحب لدي يمير بياتو قد رسول الله سر تحت الشجرة لون يده غونه يده كي كرا اهو ده بيا وكامن فقال لي موزا رسول الله برکو چه او سلمة على تبايع تبايعت نکه قلت موزا چه يا رسول الله قد بايعت في الاول مو بيعت کرده فوال ورشه قال رسول الله برکو چه وفي الثاني فبايع ايضا فدوام ورشه بيا بيعت وکا کنا سرټ بهدر وکنه شا او ډیر مشهور او چې کینه دی وای جنا دا دا منقبت ته وای چې کینه دا فضیلت ته چې رسول الله برکت چې دا امر بیا ته وای ته باب بیات الاعراب دا د هات او خلق څه دا کنه دا بنده و د هات غریس خلق کې دی بیات و ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عربي بیعت وکړو د رسول مبارک سره په اسلام باندې فاصابه واکر ورسېدل ته تبع تب جام شو کنه مدینه منوره شه احسن دو تم کدای نه شو کنه فقال اې دې دې اتی وته چې زه خو کلی تاسو دا دې نه شو تم کدای مدینه منوره شه مو ته بیعت رلان کا کنه شه اقل نه بیعت رلان کا مو سره بیعت مو فابا رسول مبارک انکار نه وکړ جنانا دا خوند چې یلی بیا نه یلی کنه یو ور دی چې بیعت در سره کړه دا کنه ته چیرې بیعت زه در ړنګوم کنه ثم جاء بیا در ورو چې ما کا دوست دی خو بابا بیا رسول الله برک انکار وړم ثم جاء در امر بیا در ورو فقال ته چې تل نی بیعت رنګ دی بابا رسول الله برک انکار وړم فقال جاء فقبل ما بیا وسنه چې ته چې نر لنګ زه در لوړم کنه زه در لوړم فقال صلی الله علیه وسلم رسول الله برک دا هونه چې المدینه تو کل کیره مدینه په شان دی بنې دو وذهبت به امه وړل کوي په دبن مېر چې زینب بنت حمید په طرف د رسول مبارک فقال دې مېر یو ته چې یا رسول الله بایو بیعت وکړه دغه چې کینا عبد الله بن شام سره فقال نبی صلی الله علیه رسول مبارک ته چې هو صغیر نه هو وړي کړه دې سره بیعت نه کا خلیفہ مسارا سلوسی دن کو بسارا دې باندې ودعا او دوی وکړه وکانه هو عبد الله بن شام یزهی بشاتر واحده ته جميع اهلی جو سیاق لده په یوسف سره د ټول اهل خپلنا دا زګه چې په فرض وی وی نه کنه شابیا دی وجه نه نفلی وکړه ټول اهل پسې چې کیم نه کنه سو بیا بخشو یا دا منه چې کیم نه کنه چې او قیم دایو د ټول اهل نه غافلی ملک دایو کنه بل څوک ملک ونه ملک دایو نه را پیدا ریا ویدین وی یا زمن وی یا سیک وی یا سیک وی چې کیم نه کنه هغه ملکون وی نه ملک دایو ځکه یو سوی چې کیم نه کنه الله ولا وسو به ټول ته بخشلو باب من بایا هغه څوک چې بیعت کو ثم استقال البیعت بیا دې نور سیا طلب دې رنگول دې بیعت کو کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب العربي وعكر بالمدينه فاتى العربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بيعتي فابا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال اقلني بيعتي فابا یمنع منه ابن سبیل منه کوي دی غنه می سفر می سفر ته نه ور کوي کنه دا سړی څه ده کنه دا دا څه چې لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم شدا ورجل بایا اماما لا یبایع الا للدنیا نکو بیا کر سره مگر د حاصل اوله و د غټلې د یو د پر غیر عطاو کا امام ور کول کو د دماغه ته یوري د چته کیم شهر داوی وفاله بیا وفات وې د پر په بیاض باندې وا الا لم يفله کنه ور کوي بیا وفات کوي د پر په بیاض باندې ورجل یبای ورجل نو بلا سره د چرای سودو کو د بل سری سره به سلا تر بسما بیا سره بعد له سره چې مزګار نه نه دا مزګار مې څنګه وسې چې دا وخت وخت کنه دا هر وخت بغا حکم ده فحلف بالله یا په دروي دا قسم وکړو په خدای سره چې لقد اوتی به کذا و کذا ور کولې شو ته خو په دې ما بیا په د عمر د عمر پیسې خو نه ور کولا دا په دروي دا قسم فصدق او غریب ابل سری تصدیق وکړي چې دا پرشتیا لګی دا عمر پیسې ور کولې فاخذه ولم یعت به ور کولې شو ته په دې سلام نه دا عمر پیسې دا سره دا چې خدای په رحمت په نظر سره نه وکړي یا په هغه دروغه باندې تفترون هو چرتړی ته هغه دروغه لره وینا دی کوم ارجل کوم بل منځ روسه و د شیا خپل سماله رو بارو رو بارو په چا باندې تهمت لګوي دروغه په باندې ورتړی کنه دا ونه کوي ولا تعصوني في معروف او نافرمانی ونه کوي د مبنه کا جار فمن وفا منکم کین سره جو وفا کړی تو سره په دغه باندې فاجر علی الله ومن اصحاب من ذلک شین کین سره جو ورته دغه ګناه نه سشیتا فعوقب به فی الدنیا به سزور کا شوتا دی بس وسره په دنیا شو هوا کفاره من له خبر اصحاب من ذالک شین فستره الله به خدای په دنیا پردار و سره په دبنه سزون شو ورکل فامره الی الله بیا امر د دب په طرف د خدای رحم شاه خدای خوشی عاقب عذاب ورکو د مرنا ورسې دتا و ارشا عفا عنه فبا یعنه علی ذالک بمیر بیات رسول مبارک سره وکړو په دغه طریقه باندې کنه میر رسول مبارک سره بیات وکړو خدا را زی سے جکیم نا کنا کتو سے خیال وی کنا پا دیش اگو با یاد تیش زون نا رولو کا رولو بشه او با اصلی ترجمه خو بابو بیعت النساء دا کنا بابو بیعت النساء بیا دی وجنا دا غا دیش لکه دی حدیث پسنا تو روکش دا تکر و غلا دا چه او با دا نساء میں تیری چه اخذا علینا رسول اللہ سلام کما اخذا علی النساء بهذه الآیات په دې آیات سره دا آیات په جواب ته تر ول چلا تشکو بالله شیئا ولا کان تسرق ولا تزن صدیقا نشام قالت هر دا شی ویلی دی چې ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا لګی د روز رسول الله کې غلوز د شذ ته الا امراه یملک مگر هغه ځاو سکه چې دای ملک دی هغه لګا خپل من کو هاي او یا وین ځای وی کنه شام او پر دې ته ته لوس چې کیند رسول مبارک نه لګا ولا او لوسینا مې سره لګول نه هو لوسینا مې سره لګول نه خاصه بلوز مې اشاره سره کړه خلی مې اشاره سره کړه کنه سنره لګول مې نه مخه حدیث دې تیر شول کنه چې رسول الله برک لوز دې پردیش دې لوسینا دا اته اندر لګیدل کنه ورهانا عن البياض په دې بیان چې مالک ته مبلا را دینه یا حتنا دې ویر کړل نه چې مړی باندې ویرینا نه کیا په دې شه فقبضت امراه مننا يدها بیا ټیل پرو یو شری د میزا ادنا لوس خپل کنه په لوس باندې اشاره خلی سره کړی سره لګول یلا خو اشاره سره کړی کنه شا خدا ته کا چې وکړو چې نه یحت وانه کې اشاره د لوس سره ټیل کړو کنه شا وچ نه دا هو چې کیم نه کنه دا زنه معنی چې نه یحت وانه کې کنه فقبضت امراه من يدها فقالت اذا سذرت اولا چې دا یو بلون کې سره مو په مړی زړلې وی وانا اريد ان ان اجزيها هم دا اراده دي چې د جزا ورکړه دیتا کنه شا بدل ورکړه دیتا کنه شا دې سره په مړي باندې وجوړ کنه شا نو بیا فلم یکل شین رسول مرکه سانه وتا ویل کنه فزابت بیا لوړه اویر وکړای په باندې سم راځي بیا رو پاسو بیا د رسول مرکه سره بیا تو کړلو کنه رسول مرکه ته ونه ویل کنه شا ومن اوفا بما عاهد علیه اللہ فسیوتیه اجر نظیمه کنا وسوفا یوتیه اجر نظیمه اجعل آیت اولی بیت رخیره تره وفي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل جبايعني على الاسلام بيانتك دي مصر باسلام بنده فبایا فالاسلام ثم جاء الغد بیا رغلو سبو محمومن په حال کې درې د شي تب جانو فقال بيرجع قلني مسرران کو بيو صحابه فلما والله سواه وی چې لوړ لای کنه خدریا کو نو ورته خپل لوړ په خپل مخه بیا قال رسول مرکو چې المدینه تو کل کیره مدینه په شان د منید تن فی خبسها او بوزي د زنا خبسه د خپل منه هغه منافقین او کفر د زنا او بوزي کنا ورسیا خلق یا خپل سره مقرر کو کنا د دوا سره چې کیم دراوت او دا راوتی چې کیم دا کنا چې شورا ته مقرر کړي کنا چې لکه مثلا دی د مشورا او کوم مرکاله او کو چې کیم دا کنا بیا وی چې کیم دا هغه خلیفہ وی کنا چې د مشورا سره کیم مقرر شي دا سره ودی چې تیر ته مقرر کړي سمره او خلیفہ ته مقرر کړي او دا سره ودی چې شورا ته مقرر کړي چې هغه به فیصله وکړي خواصورات مکرره که و دا راوری جا نیک مکرر دا غاسی پریر دی کنه شا اکا اشاره بساره دی کئی بیا خود آغا سره حتن یه نک مکرر کنه شا دی چه سیک مکرر دو کنه شا باب الاستخلاف وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قاسم ابن محمد وردی کہ قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ یورد ور وارا ساری خلدورت ورسا وای ده موسارا وای ده موسارا کنا سی ده غاتا سارتا نه داور کو کنا ورسا کنا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او تو فرمایل چې ما خپه کې رضا کې لو کانا ده تو مرکه چیر باندې وشو روغلو بیا تو څنګه دا واره حیون حل چې زړه وندایو فاستغفر لك ذي بخشش ولتو تا وعد ولك ذو غونه تو تا فقال دا چې زه هر دا چې ورته وای چې واسق لا یتا وای بیرول یا دې مېره دې محاضر صدا دې واسطه خدای دې په مېر بیره کو کنه مله مړه ده والله په خدای دې لاله وای ان لا ظن کذب مون کو بتو باندې او محمد صلی الله علیه وسلم ته حب موتی جسو محبت کې دې مارګ دې مو سره چې دا کیسه کې چې بیا قدم لا چې بیا سو وتار وړاندې کنه خو زه ورته زبه دا وګوره دا وړه کنه صدا مته مو مرګ محبوب غره کنه ولو کان ذالک کچره هو شو لاس مر زم را شو مته هو یرا لاس وری د شوی هر دا خاوه ته رسول مبارک تا چې مته خدا سوری د شوی کلا زلل تا اخر یوم کته وګرځره په اخر د ورځې خپل شه دا غاوره کې د زم راو وګاته وګرځره مورثا یا معرثا ببعض ازواجه بینا کرن کا او جمع کرن کا ده زن بی بیان اخبر سلامو تا خدا زوری دشوی پا یکی باوری چه زم راو توز می دشاہ که یو گاتا بی چه کم ده بی زدن بی راو کانا شا نبی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکتا ور چه نا تو سا سار خوزیجی لکا مو چه سمرا سار خوزیجی کانا زه دا بر یو کو دا زکه کرا شا دا بر یو کو دا زکه او تو دا حضور دا تسلی در کنو چه توی ملا ورس کیا زوانده یو خدا خواسی کسا وایا سو مکرا کنا بل انا وارا اصا بلکه زد یت لائے که بده پر یو سره چه زد اصین چه وارا اصا غوی ده مسارا کنا زد بده غد یت لائے که کنا لقد هممتو او اردتو روی شکتا پتا خیق سرا مودا کس کرد یا مودا اردا کردن ارسلا الى ابی بکر و ابنهی چه زیت لاور ورد ابو بکر صدیق صاحب تا اتو پلور تا وابن هیو بچی ده دتا عبدالرحمن ابن ابی بکر تا کنا ایده بچای ایغه تا سشی ده پلا فآهدو چه زه جکیم ده کنا وسیعت تو کده تا پا خلافت بنده کنا دائره دامه کریه دو چه زه ده تا جکیم ده کنا وسیعت تو کن پا خلافت بنده کنا او زه تعین وکا کنا شده یو سڑی یا په دې څه خو ابو بکر ته هټیک ته اطلاق ورل زیاده بچی دا څه ضرورت ده کنه چې عبدالرحمن ابن ابو بکر یا بل بچای کنه هغه ته ته اطلاق دا اسه حضرت عائشہ خو شلوی کنه نو ویری ځکه چې دادی حالت کې فای خفا خو اکرا کنه ایسه خو شلوی دا خلافت کې سب دا څه چې کیم نه کنه چې دا هو چې کیم نه کنه تو ټوله مرکه مشوره او نصای په دې څه ضروری ده حتی کې خلیفہ لور خو دینا ته ورې را مزر وړي جامر بل لا وکنه شام ناروی شک پکی داسی وی چی یعب اللہ و یطبع المؤمنون او کداسی وی چی یطبع اللہ و یعب المؤمنون کنا مطلب یہ دا وابی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن شام بن عروہ عن ابی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لعمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر صاحب چی کلم ردو دا بدیو شا عمر صاحب تاویل شا چی علا تستخلف تخلیفانا مکرر ویزون بزیبنه قال دویل چی ان استخلف ان استخلف که زه خلیفه مقرر کم دا سبا دا خبران دا زکا جه فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر پا تحقیق سر خلیفه مقرر کرو ایغه چه چا بهتارو کو منا چا ابو بکر صدیق صاحب دا ایغه خلیفه مقرر کرو زی مقرر کرو که زی خلیفه مقرر کرو سبا دا خبر خونه دو معنی داره غا خبر دو خو وین اترکو کچیر دا پریز دا خلیفه مقرر ولا دوان قسم خلق دا بدن یو شو ذرا دا ستا چه راغبین دی کانا شا اور امت و میلانی دا پر خلافت سے چارا چه زخ خلیفہ وا کانا شا نو بیره زه ولی وا زه امیر وا کانا شا دا رو وطی بی بدش بیا دی سر دی خدای امداد نوی یا فضل کانا شا مکارا نوائی ها او زنا داسی چه راهبین دی داردین کی دی کانا نوی دی دیرا کانا شا چه وی دا دا منا غٹو زمان وری سرنگی و خره کانا شا نو بیا دې سره د خدای امداد نه یاد کنه مکر او چې فکر نه ډارې دي په باندې زاد نه ډارې دي چې کدای شي کرا دا امر سر ته نو رسوي چې کیم ده کنه نقصان نه پښه وشي از کنه مکر راو کنه راغبون وراهبون نو بیا دې وجدت زدا محبوبه کنه انی نجوت منها کفافا چې زخروش شه د امر د خلافت نه سر په سر کنه چې سر په سر د خروش والا علی چه بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افا ام ماتا او قتلا فا ان قلطتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابه فلا يدر الله شيئا یانا دا آیات دی چکلا تیر کرو دا آیات کرا والله تی لکا خورا دی چه دم کری من گورا پا ساری آشاوه کنا خفل تی تی دی کنا خفل جه کم دا کنا تابع کر هر دمار صاحبی دا خپل سترګې وغړې دي چې زه دا آیات درکو چې موږ چې کدا غو مقصد دا نازل ایس له کار نازل شوی چې ورور در نه یرا و دا آیات کنا صاحب چې محمد صلی الله علیه وسلم امریکا را صاحب با هم پزره ولا کړه چې ویلا کې د ثبوت به د خطبه ویلا هر څومره ته نه ثبوت خطبه ویلا کنه ابو بکر صدیق صاحب پر بیات یو خاصه کنه اچھا جی قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمع خطبه عمر دور الى خطبه عمر الاخره اخريما خطبه كان حين جلس على المنبر سواد يكشن سومت المنبر بنده وذلك الخط ودا خطبه ولي ده بيغه سبو ده غوري ده نه چا وفات کړ شو رسول مبارک رسول مبارک ده وفات نه سبو ده ده خطبه ولا اوله په اوله ورځ دي ولا سبو ده ولا ده خطبه فتشهد بیا دې کینه کنه خطبه ویلا شهادت کې ویلو کنه وا ابو بکر صامت او ابو بکر صدیق صاحب جو قراو لا يتكلم عن شهادت قال عمر صاحب ویل يكون ترجو هو کمال دایل و ان يعيش رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ژوند یو پته شي رسول مبارک حتا یود بیرونه حتا کې چې ورسته ودرې مې دای خو په میز نه کنه یود بیرونه ورسته ودرې مې دای خو په میز نه یرید بذالک مراد کوي عمر صاحب دې سره دا یکونه اخر هم چې دای خو وی اخر د ټول مسلمانانو طول صحابه کرام را صحابه کرام مقتدری می دای با خیر شدری می امیز خدای را داوا دای را نو فایکو محمد صلی الله علیه وسلم قد ماتا کچیر وی مثلا محمد صلی الله علیه وسلم مرشو وی بیا هو فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا نرجع مڑی خو مرنا ٹک تو اللہ پاک رضاوالا دا پلوان دے تو سے شیو نورا نور خدای پاک در کرده تو سکران شریف تحت دون بهی کنا چه تو سوی چه کم دا کنا کنا سیخه دیتا ہے نور پا سبب سرا احد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیخ کرا و خدای پاک هدایت کرا و خدای پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وانا ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق صاحب دا عمل گرد رسول براکو وثانی یسنین و دوام دی غدوی کسونه پا غور شه و اینه اول المسلمین بی امورکم دا یولا پا طول مسلمانینا دا پیغ قرین تسی سرا او دا زرا حرک پوتے وی کنا یا بدیر دا وقت وکانت بیعت العامت علی المنبر او بیعت دے غیخان حام خلق بدے غی منبر بندے دا بی او گروہ سرام خلق قال زوری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی سمیت عمر رضی اللہ تعالی نے یقول لے ابی بکر یوم ایدن اس عدی المنبر او خیر من منبر دا کنا بکر صدیق صاحب تاویل و دا اینه چکه دو فلم یذر بیا مشان صاحب عمر صاحب بدے پر حتی سائد المنبر حتی کہ جو قدو ابو صدیق صاحب منبر دا فبايعه الناس عامة وبيعته كده سر خلق كان عام خلق كان خلق دلې خلق چې عام یو هغه خلق بيعته سر وکړو كان سخاف خاص خلق وسقيفه بني سعيده ته بيعته سر کړو دا یا خلق بيعته سر وکړو وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال اتت النبی صلی الله علیه وسلم امرات نغل رسول الله صلی الله علیه وسلم فکلمت هو فی شیئن بیا خبره وکړه د سره سشی به بریش فامر هر رسول الله رضی الله عنه قرآن تر جاره چر وپاسی بیا دتا کنه بیا بلاول بیا روشه چره کنه دې غیر کیسه متعلق فقال دیوته یا رسول الله راید په دې ما خبر کا په دې ما خبر کا چې انجه تو کزرو ولا ما جز کم اندو مینا تو لرا کدای شي کانها تريد الموت گویا که دیر ادا ده مرگ و جمار که مروی بیتا که ضرولو و تو مروی نوی بیا بیا سکا قال رسول مرگ ده برو چه علم تجیدی اینی کانمی میتا مولا را فاتی ابا بکرا یعنی ذالکا خلیفہ اشارتن مقرار کرو کن ایفلو مقرار کا جواب تیم دیوی لیا و اشارتن یعنی خلیفہ مقرار کرو کن اشارت ویرش بیا ابو بکر صاحب وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي بكر قال ابو بكر سے بولا قال لوفد بزاخا لوفد بزاخا دا بزاخا چې کوم د بحرین شي یو زیدا او زنوي چې دا څو د دیوې چینه نوم ده کنه بزاخا یې به نوم ده کنه بیا په دې شی مسلمانه د کنه صح جنگ چې کیم ده کنه په دې شی روغلاو چې کیم ده کنه دې کفر سره دا ابو بکر صدیق سره بس مناشو دا خلک یو کنه بیا مرتد شوی کنه مرتد شوی یې دې سره چې کیم ده کنه ابو بکر صدیق سره بس مناشو جنگ روغلاو بیا دا راوړل چې بیا چې کیم ده کنه دې تو باوا سره چې کیم ده کنه او یو په دې جوړ کو د سورہ په نوم باندې ابو بکر صدیق سره چې کیم ده کنه روغلاله ابو بکر صدیق سره بیا چې رول وزر یو ته پېښور وکړه بیا وک صدیق صاحب دا محبوب باندې چې عرض یا نه تاسو ته حکم نشه در کوي د سه بر چې مو مشوره نوي کړی چې کیم نه کنه د صحابه کرام سره کنه چې مو مشوره نوي کړی بیا اخر چې کیم نه کنه دا کیسه وته وکړه کنه شم او بکر صدیق صاحب چې تاسو دا څه کوي Če dve čare zeta vaša Emma al-harbu al-mujliyat Wa emma al-salam al-muhbiyat Da dve čare zeta اما الحرب المجریت یا هو جنگ دا هو داسی جنگ دا چه آغا وی توز جلا وطن کوی کانا شا و اما سلم المخزیت یا صلح دو خوادا سی صلح چه رسوا کوین که دو جزدیاوی چه کم دا کانا منی زلیل وی وی کانا شا نو بیده یوا خدا او بلا دا او بیو تاویل چه کم دا کانا چه میغا په امیر دی چې سمره شهدا او مقتولین شوی دی یو دیتی نه روکوي او دو سره مقتولین په نار شدی جهنم شدی دا معنی چې هغه دیتی نه سنشته کنه شو دا انده سره معنی که خواه شریف ټیک تو کنه شو نو ویل چې دا څه سوله وکړي چې وسله واټول روکوي یا او ور سره وسیون مسیون دا چې وی کنه سره دا ورو کوي ټول او تو سه چې کوم مول لږ کوم دا ونی مې زه پر غنیمت وی او میر مور چې کوم دا کنه مشته بیا ورو کوي چې نن نیولا مې دا دیا دیم یا دی کسا جه کم ده کنه دا ما که کنه شا ایغ خدای پا کجرین جه کم ده کنه ایغ تاویت کوی کنه شا سوچ می دا کنه دا کسی می سیو دا وگلی بار حال بیا پا دی بنده صلح بکتر وگلا کسی آه شو وبي قال حدثنا آه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احيان سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لي اول ابو بكر الصديق صاحب لوفد بزاخا تتبعون اذناب الابل تو سور پسوی په غلکی دی غی شونه پس معنی مزدیری وی کی زکه جار په میز نه او قری مزدیری وی کی حتی یری الله خلیفۃ نبی خطا کې جوړوی نه خدای پاک خلیفہ د نبی خپل صلی الله علیه وسلم د مهاجرین ته امر داسې یو امر یعذرونکم به چې معذره وګڼي دوس لا دې هغه امر په سبب سره کنه دوس به چې کیم لگا وصله مزره راځي دی امیر مې یانا قتل کوي یانا وصله تویا یانا چې کله مثلا بیش کې کیم نه کنه او در به تمریم شي کنه تو سه کنه یا وله بدانه نه کیسه باندې سره راغې دي کنه خو په حال چې کیم نه کنه تو سه د مزدیری کې ودا ذلیل وی کنه شپ بابن بلا ترجمه نبی قال حدثنا محمد بن مسنن قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال هر جابر سویلی چې مارو دلی رسول مبارک نه چویلی یکون اسنا عشر امیرنا دا د فتنه په وخت کې دای شي زنا خلګي چې دا فتنه په وخت کې دار دی می کنه و یو وخت چې کوم یو یې څام دی بل یې څام دی بل یې څام دی کنه فقال کرمتا یو کړ رسول مبارک کلمه لم اسمعها چې مو ونه درجه کوم دا کنه یې کلمه لره فقال ابي جابر صاحب چې متفلور ویلي دي سمرا صاحب چې انه قال رسول برک دا سو ویلا کلمه چې توی چې مونږ ویل یا دا کلمه چې کله من قریش کنه دا ټول وی دي قریش را باب اخراج الخصوم یفضل دغه خصوم کنه او د اهل ریب د اهل دغه تهمت کنه یا تهمت کو بند لګی دلای ایغه یفضل دکې نه کنه بعد المعرفه ورسې د مری بدل نه کړه د ملیم شي او معروف وګرځي مشهور وګرځي کنه په دې کې کیسه تهمته باندې کنه بیا دې کیسه نه چې کیند یې سایش دا دې کړه نه سایش وقد اخرج عمر اخت ابي بکر ابي بکر رضی الله تعالی عنہ په تحقیق سره یستنی عمر سے خیر دے ابو بکر حين نا حتا چې دین یې حق کړه وکړه ویر یې کړه دا دې ګنا چرته کنه دې ګنا چرته ها دا دې ګنا په چار باندې چې دوه تهمت کړه شو په دې سره مشوره شول زه اکثر کنه شم وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحد بنت زعمر کو بلرګي باندې يتحدث بشر بيش کړی بیا امر کو بل منځ باندې فيو اذن لها چې اذان کو شي در منځ ته بیا امر کو یو سړی ته چې محمد کو خلق ته ثم زوال لوټشه ثم اخالف الى رجال بیا بدل شو ورته په طرف دغه خلق لا شاهد العشاء دا یو حدیث یې مختصر مونږ دا واه حدیث یې نه راغو چې پریز دا کنه قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال ابو عبد الله مرمات تشي ده ورشي ما بين ذل في الشاتي هغه چې په منځ دغه کانوې دغه سه شي سه شي کنه دا کانوې دې په دې شنه دا خسکې چې وي صدا ته شایګای شتا ده امام ده پرا چه ده امره کو مجرمین و اهل معصیت نا ده جاغدونا اده سرا چه زا مثلا جاغدونا که ده سرا و زیارت یا ملاقات کنا ده نکده ده سرا و نحوی یا نستایوی روڑای کنا چه ده نکده ده سرا کنا مو ملاقات بان کنا ده کنا شا پده گنان گور اهل معصیت بنده و پده مجرمین بنده دارا ودی کنا دارا ودی وبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن كيران بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن انا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن کعب ابن مالک دا عبد الله ابن کعب شئی ان عبد الله ابن کعب ابن مالک عبد الله ابن کعب ابن مالک سره وکانا قائد کعبن او دای بوین کا ده کعب من بنیه ده زمانه ده حين عام یسلام تی ده کعب دین شو بس سرګ باندې کعب چې کله بس سرګ باندې دین شو بیا په ټوله زمانه شه ده پر قائد ته کو عبد الله ده قائد و ده به ولو کنه شه ان عبداللہ ابن قاب ابن مالک قالا عبداللہ ابن قاب ابن مالک ویلی دی چه سمیتو قاب ابن مالک مار ویدلی دی پلور اخفلنا دی قاب ابن مالک صحبنا قالا دی قاب صحب ویلی دی لما تخلفا عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سواتی چه پوت شده قاب دی رسول برک پا غزوه تبوک شه نلوڑو فذکرا حدیثه کنا پوش دی حدیث تا کنا یا بدیغ وقت شوانا ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین مالک رسول برک مسلمان عن کلامنا دی غږه دو دی نه کنه سره غږه دی رسول برکان سره غږه دو دا نه دا چې کیم دا کنه حل الامام ايمنع المجرمين کنه دا مجرمین چې کیم دا کنه مان کړل دی غږه دو چې تو تو دې سره غږه دی مان فلبسنا على ذلك 50 ليله تیر کړې مش په دې ول باندې 50 په وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم دین اورسیا خبر ورکړ اطلاع ورکړ رسول برک به توبه الله علينا